سورت النحل مکی سورت دے نزول کے او یایم نمبر چې مخکې صورت کې عذاب د سابقینو بیان شو نو دې صورت کې عذاب په موجودینو باندې عطا امر الله فلا تستعجلوا په خوانو باندې عذابونه راغلیو نو دې صورت کې وایي چې په دای بام د الله عذاب راشي کنا فرمانیو کې تبه تلوار مکو یا مخی صورت کې د ابو الجن او د ابو الانس پیدایش ذکر کو نو دې صورت کې د عام انسانانو پیدایش ذکر کوي د دې وجنا اور پسې راړ یا مخی صورت کې د الله قدرتونه بیان شو دنه شهیدی تب سلامتیا او په امن باندې نو دې صورت کې دو دیر شمعات کې ذکر کوي ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون دنه شي جنت ته په سبب دا چې تاسو عمل کو نو ترقی و په ما سبقا د دې وجنا ورپسې راړو نورم غن وجودي امتیازات د سوره نحل دا سوره ممتاز ده په اثبات د توحید بالادله المتنوعه په دې سوره کې ادله متنوعه ذکر کړي او په دې انداز په بل صورت کې نشتا دارنګي دا صورت ممتاز ده په منافعو د انسان ان انعامو د سارو فائدې په دې صورت کې ذکر کړې دي دا سه په بل صورت کې نشته دارنګ دا صورت ممتاز ده په باز فواید د دریاب چې دریاب فائدې اپ دې صورت کې ذکر کړی دی او بل کې داسې نشته دا صورت ممتاز ده په بیان د رسم د جاهلیت چې ژوندۍ جنکای به خخولې نو اپ دې صورت کې ذکر کړی دی او بل صورت کې داسې نشتا دا صورت ممتاز دې په حکم بعد الله مچوتا چې الله مچوتا حکم کړی نو اپ دې صورت کې ذکر کړی او دا صورت ممتاز ده په فواید د غبین باندې د شاد د غبین فائدې اپ دې صورت کې ذکر کړی او بل کې داسې نشته داول صورت اثبات توحید بل ادلت المتنوعه اثبات توحید کوي په ادله متنوعه باندې او ادله متنوعه ور سره زواجر او بشارات او تخویفات ذکر کړي او احوال د مشرکین ذکر کړي اتا امر الله تعبیر کلا کلا د مازارین په ماضی باندې کوي لتحقق الوقوع تاسو لا په دې کې د بچاو سامان دف اون د بچاو سامان ام المؤمنین وای کان یدفع بی نبی علیہ السلام با یا خوش او داس به یو کو یا به یو ش کان یدفع بی نو هغه به ځان بچکو د یخنا نه پما ان څه مطلب ما سره براجخ ش سمبلاست تود بشو کله چې ماخام راولای کله کله چې سار بیا ایو ساروی دی روان کړی دی ما ساره بیا عرب ته رواني او دا جلیته د غاړه ته چولې دا او ساروی مخ کې روان دی ته ور پسې داغي ځان نه خوندې تا بګړي ستاسو لپاره شپه او ورځ او نور اسمای او ستوري تابعدار دي په حکم د الله یقینا دي کی دلائل لپاره دا قوم جای کی اخلي وما زرا لكم في الارض او هغه چې پیدا کړی تاسو لا پزمکا کې مختلفن الوانو مختلف رنگونه داغي زمکا کې وګورئ دا الله غزاد دې چې تا به کړې تاسو له دریاب دې لپاره چې غړې د دینه غوخه تازه او با سي تاسو د دینه زیورات چې مونږ دی غیلا او ویني به کشته رستو کوونکی وی په دې کې او بولرا کشته روانه او بشاته پاتې کیږي او دې لپاره چې لټوي د فضل الله نه برمل تلار شي تجارتو کې چې موږ به روان وو دا اوبه به شاته پاتې کېدې الله ان به مخ کې روان نو ماته به دا آیت مخې مخې تا کېده ولې تب ته و مل فضلې چې ځان له رزق حلال ولټوي ولې تب ته و من فضلې دې لپاره چې ولټوي د فضل الله نه رزق حلال یو فائدہ دا چې لار په معلومه یې وبن نجم هم یهتدون او ستور باندې دی لار مومي افا من یخلقو کا من لا یخلق نو آیا غزاد چا پیدا گئی مخلوقات پشان دا غچال چا غیس نشی بیدا کولے اولا تذکرون و تاسو پندو نصیحت ناخلی دلائل ذکر کل خالق دار سے او اللہ دے او دا دلائل پدا سے انداز چاول بسیر آڑی چاو گو را او نور فائدې او غي نه تاسو خړای و دا لاس ساروی من الله پیدا کړی طالب کې خایس ساری بیا یوم خامرا ولای دا لاس اسونه من الله پیدا کړی دی کچر می پیدا کړی دی خرونه می پیدا کړی دی چې تاسو به سورلی کوئی سامان به وړی ودا لا صدر از استړې شي نو شپه مې پیدا کړې دا آرامو کې د شپې آرامو کې نو سار کارونه کې و برا وګورا نور اس په ما مې الله پیدا کړې دي ستوري مې پیدا کړې دي و ما درا لکم فی الارض مختلفا الوانو رنگ برنگ میوه می دا اللہ پیدا کری دی چرت سرا میوه نو چرت شنا میوه نو چرت زیاڑا لوچا دا اللہ چا کری دی رنگ برنگ میوه می دا اللہ پیدا کری دی دریابونو کې مې الله تاسو تازه غوخي پیدا کړی هلته ویلو و ان دعو نعمت الله لا تحصوها ورته ته تمراوړي وا ان الانسان لکفور او دلته وای ان الله لغفور رحیم داولی زکا یو د قربا حالت یو د میلما د بار نه میلما راشي کوربه الله خې تنظیم کې ډوډۍ په وخوري نو هغه ملما هغه شکریا ادا کی ډیره مهرباني ډیره شکریا تا بلا تکلیف کړو او تکلف دې کړو شکریا ادا کی نو انسان ته د الله ملما وی تعالی شکریا پکاروا نو تنا شکر شوی ان الانسان لظلم کفار یقینا انسان ظالم دی او ناشکر د الله چې الله د روزي درکړه ډوډۍ درکړه ته به شکر استو نو ته ناشکر شوي حالتي سوره ابراهيم کې د ملما حالت ذکر کو انسان ملما ناشکر او دلته د قربا حالت قربا ډوډۍ ورکی دعوت ولو کی نو بیا وای دا شکر دې د زرا باندې ډوډای وا بیغم شوم ډوډای په پیو پرولا بس بیغم شوم نو دلته د قربان الله داسې نه وای چې بیغم الله وای بیا بیا بدر کوم بیا بیا بدر کوم ان الله لغفور رحیم او هغه عالم بكل شيء هو الله پوه پارسي او الله او تاسو چې را مدد کوی اموات غیر احیاء مړی او ژوند دي دي و ما یسرون ایانا یبسون او نه پویږي دای چې کله و پور تکړه شي د ځان د حال پته ورته نشتا چې مونږ به کله پور تکیګو کلا جو ویل شي دای دا سرا لګلی استاد سراب وای دای اساطیر الاولین دا د کیسې درلوم بانو اساطیر الاولین یعنی هاذا اساطیر الاولین اساطیر الاولین نه وای ځکه د نزول قائل دی نو چان زلا اساطیر الاولین ان زلا مقدر نه قالو اساطیر الاولین مرفوع ذکر اړه چې دای وای دا کسی دړم بنو دی لتاملو اوزارهم کاملت یوم القیامه لم للاخبت چان جام داشی چې بار کی خپل بوجونه پورا پرواز قیامت نوې غردور په دای باندې چتونه د پاسه دینا راغ دای دا عذاب داسې طرف نه چې دای ور باندې نه پویدل بیا پروز قیامت رسواب کی دیلا او ای الله سشوا زما د برخ هاوندان آګه سان چې تاسو وشلې دای دا غي بارا کی چا به نو خبره وکړه تا به و زما پیر زیات کو په داسې حال کې چې دای زیاته کوونکی په ځان ملائکو درو غسته فال قوس الذين تتوفاهم الملائکه هغه سان چې روح اخلي دا غیر ملائکه په داسې حال کې چې دای زیاته کوونکی په ځانونو فال قوس سلامانو کې بدی غاړي لر الله تا او ایوان نو موږ مال کوم کی بد ما ځان زل ربکم سرا لګلی استاد رب قالو خیرا ګور دل د خیرانی منسوب راړو خیرون یو نه وی چې هاذا خیرون التی اساطیر الاولین مرفوع راوړو ځکه د نزول قائل نه او دای د نزول له قران قائلو نو منسوب راړ خیران یعنی انزل خیران اوګي تګي بو او چې باوي نو خلی کې به برات دې خوان به کو خلق بس تړي کېدل او مونږ به نور نور تازه کیدو چې سوره به ویل شو دوره به مزه زیاتې ده خیرن ډېر د خیر کتابو قالو خیر او وای دی ډیر د خیر کتاب را لګلو د پاره دا کسانو چې غي وګ توحید په دې دنیا کې نو غي له جنت او خامغا کور د آخرت غره ده ولا نعم دار المتقین سخه استاد انجام د متقینو علامہ اقبال زکوئی نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا د تبسم بر لبی اوس د مومن نخدر تواما چې مرګ ور راشي داغه په شونډو باندې خندای خان دی او خوشاله یو حضرت بلال چې کله وفات کېده القی محمدن غدن و اصحابا زبا سبا د محمد علی السلام او دا غد صاحب او سره یو ځای کیږي ما ای سره ملاقات کیږي دا خو خوشاله او اخره روان دي حضرت ابو دردا چې کله وفات کېده خزه ته وی اعملی اعملی ولا تاکل صدقات مزدوری کوا مزدوری کوا ځان لا کار کوا او دا چا صدقات د الله سننی سي دا چا خیرات د الله سننی سي اعملی اعملی ولا تاکل صدقات مزدوری کوا د چا صدقات د الله سننی سي هغه ورته اے معجزتو که زه بډای شوم او بیا مزدوری نشم کولای بیا بس کوم حضرت ابو دردا ورته وی التقتی سنبلا ولا تاکل صدقات التقتی سنبلا ولا تاکل صدقات وگی ټولا وا او دا چا صدقات زر لاسونو نیسه دا سه خلقو دارنګي حرام ملحان رضی الله تعالی عنہ سینا کې نیزه تللی دا شاته نیواله او نیزه سینا کې راوته دا او درنګ سات لمری او هغه خپل وینه رالی او بزان مخی وینه د شهید داغه د پاره پاکه حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ چې کله کفار ونی و ولالوې په چل والے بوتل او درنګ سات ته حلالای نو هغه ودرې بخاری دا هغه اشعار ذکر کړي چې هغه وایي لقد جمع الاحزاب حولي واجمعوا وذالک بی ذات الالهی و ایشا یبارک علی او صالح شلو ممزئی او دا دا الله په دین کې زوجل شما کدا الله خو غشي زما ټوکړي ټوکړي بدن کې بخیر او برکت واچي هغه لال کړي خدا پروا نشته مړې دل وا خوشاله وو د حالت د مرګ کې وای دیس وای ورد ملائی سلام علیکم سلام دیادی بتاسو دا نشی جنت تاپس او دائی چه تاسو کول زی جنت تاو زیاو نور کی شعر قرآن بدیر کل بابی خوده چه جوند خوشحالائی دانه چه تا چې زمره په ځنګل کې بادشاہ دی او بار چا زور اور دی نو هغه بیا هغه سه لکه خوشحالي دا چې زړه دې مطمئن دي کټ لا رسیدلې چې بیا ودی ها او هغه چې مطمئن نه دي نو هغه ګولای خوري خوب لورځي او طالب د قران مولا د قران اچ کارت با کیس لا سر لا ګولې نه چې بیا سترګې ورګړي خريږي ودی بالا سر ته نه یو پردې وطني پردې ملکی اما لهم سر ته نه یو وای ګټه راواله سر ته کېدا پردې وطن دې پکې نشته بالښتونه نو ګټه سر ته یې ځنګلې یې او د جمعات په درای پروتي او دا سه بے پروا دی چې پروا هم نه یې دا اطمینان دی دا اطمینان دی چې ودینو مطمئن دی او چې ویشینو مطمئن دی الذين تتوفاهم الملائکه طیبین هغه ځان چې روح غلي دا غي ملائکه خوشاله خوشاله وي په مرګ وای دی سلام علیکم سلامت یاد وی پتاسو مرګ الله راضی خوشاله یو قران وای او کې ساو خيږي شیخ غلام حبیب الله دې برحمتونه ولېږي چې وفات کېدل قران وی او سای خدا سے نور شیخ قران الله دې برحمتونه ولېږي قران وی اساو کوته هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه تخويف د انتظار نه کوي مگر د خبرې چې راش دی د ملائک یا راش حکم درابستا به د ملائکو نه دغه سي عذاب راولېږي وقال الذين اشركوا وزجر ورکی په اقوال شرکیاو وایا کسان جای وای با کسان جای شرک کړو کفه دا الله نو موږ عبادت نو کړي بغیر دا الله نن سشي نه مونږه نه زمونږه مشران نه بهرام کړي مونږه بغیر دا الله نن سشي پتاي سره لګره مونږه په هر یو امت کې پیغمبر په دې خبره باندې چې عبادت کوي د الله ځان بچ کوي د عبادت د غیر الله نه نو باز دې نه او چې الله ول توفیق ورک باز دې نه او چې لګي د غي باندې مهر د گمراه نو ګرځي زمکا کې نو ګورای څرنګه چې انجام د درو جنو چا تکذیب د الله د دلایلو کړو دا غي انجام وګورئ و ان تهر سالا هداهم غت هرس کې دای په هدایت چې دا یره دا ټول خلکو لی ایمان نه راړي یره دا ټول له مسلمانان کیږي یره دا ولستا خبره نه مني انما قولنا لشيء بشكوينا زمون یو شیتا اذا اردنا کل چې راد کوم کوم غد دی وای موږ هغه ته موجود شنو موجود شي والذین اجروا فی الله آګه سان چې هجرت وکړ په دین د الله کې پس داغینا جدائی باندی ظلم و شا لانو بویان نو فی دنیا حسنا خام خاص زائی بور کمونگا دی لب دنیا کی خیستا دنیا بولا خیستا کو او خام خاص جزا خرد دیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدائی پوئی دی چا چې د الله د دین لپاره تکلیف چت کړي الله ولا دنیا خستا کړی دا اخر به الله خستا کوي وګوره هغه چا چې د خدای د دین لپاره مل پرې خو دی او چا د الله د رضا لپاره تکلیفونه اوچت کړیو ایله الله دنیا هم خستا کړه اخر مولا خستا کو ابو رضی الله تعالی عنہ د یمن راغلو او مکه کې آباد شوی او مدینه کې هغه ابو هريره چا به د بیوشان را پریو ته د خوراک بس نو خلق وای پیریان پر راغلی په کې ناغه موګیو یو ورځ د کاټن کپڑا رومیال او پای کې پوزه شوټ کړه چې پوزه شوټ کړه د کاټن په کپڑا کې نو کاټن خو ډیر قیمتي کپڑا او پاګه وخت کې نو ابو رضی الله تعالی عنہ په دشون کړه او هغه وی باغ باغ ابا هريره واه واه ابو هريره د کاټن په کپڑا کې ته په دشون کې کاټن په کپڑا پوزا چا کې او یو داسې وختو چې زبا د لوګي نه وا پرې وتما نو خلکو به مال په سټ پکې بوله چې پیریان پر راغلي دي نن زه د کارټن په کپڑا کې پوزا چا کوما امام رازی چې کله تفسیر لیکو دورا سوار څنګه نو چې هغه کاغذ او قلم غسته وي نو خپل چاته اوس پړځو او دا غي لرګي خرڅ کړل او پاغي باندې کاغذ او قلم واغسته کله چې هغه تفسیر ختمو نو بیا گورنر دا هغه د قرض دلان دیو گورنر د قرض دلان دیو بیا دورا مال او دولت ولا الله ور کړو شیخ القران نما تاسو که ماسوتن کې ما به ولا چاپی کولا نو پای کې به مې ته تاسو نه کول زګا زما عادت داو چې درس کې خو زما ملمانه برال ما بچا راړه چای به مې واچو لا ملمانو ته نشاته وکې ناستم د شیر قران مخه تواته نه شو کې ناسته یریدو وته نو شیر قران چې ملمانو سره خبرې کولې کله کله سم نقطه خبره به یو کړه هغه ما ځان سره ولي کړه هغه بیا رسول ډیر په کار رااله ما به ځان سره ولي کړه کله واس شک راغې چابي به مې ولا ګوره پای کې به مې ته تاسو کو نو ما وځوي جی امام رازی کو تفسیر لیکا هغه تناستو کار کسب هغه کولای نشو دا پیسې هغه لا چاته وي چا گورنر داغه د قرض زلان دی بیا ما دیوی هغه د الله د دین خدمت کو نو الله د خلکو زړونه هغه تمایل کړل خلکو والا تخفی ورکولی مینه به به کولی تحفی به ول راړي هر دور زیات شوي چې بادشاہ داغه د قرض دلان دی گورنر داغه د قرض دلان دی چا چې د الله د دین خدمت کړي اچار نه خراب شوی هغه سره خلکو مینې کړې دي خپل خورا خواږه پاغ ځای کړې دي د جیب پیسې ورسره نیمه کړې دي اور کړې دي والله او خامغا اجر دا کران ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی آگا سان جی غی صبر وکا والا رب میا توکلون خپل رب باندې ځان سپاری وما ارسلنا من قبلك الا رجالا ندی لګلی منګه مخکستان مگر سړی وای کولا منګه دایتا نو تاسو کا د اهل علمنا ان کنتم لا تعلم تاسو کای د اهل علمنا ک تاسو نه پوي گئی فاسالو علی العلم تاسو کای فاسالو علی ذکر تاسو کای د اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون ک تاسو نه پوي گئی او دغه ته تقلید وای نو چاله علم دی دا هغه نه تاسو کا نو هر یو نه یا بد هر یو تابعداري کې یا بد هر یو تقلید کې یا بد یو امام کې اسلام وغدا د یو امام چې هغه د صحابه سره نږدې او صحابه لیدلی دي زاغه تقلید بهتر دی او کدار مولا تقلید چې یو بدار ته یو سو یا بل بدار ته بل سو یا بدار مولا تقلید کې او یا بداغه یو کې او یا به خپل خواهش تابعداري کې چې ستا خواهش منی بس هغه باندې او ستا خواهش نه منی به معنی ګر چې ما دارې متقلیدی امام قول او باشد مدلل بر دوام آیت کې باشد دلیل شیا خبر یا بری هر دو قیاس استه په سر ها دانج او په دې موضوع باندې زمونږه مرګري مولانا نور الحق د شوی مفتی توصیف احمد صدیق اکبر او دا دای به شروع کړو ما ته په پرې سړیا دې مسله دی وخت دا مسله مچېړی دا تقلید من کو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او اغا د قران او د سنت تشریع او وضاحت من تا کړي زکا امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه مجموع فتاوا کی ذکر کړي اذا کان فی المساله قولان شکله او مساله کې دوا قولای نو ستا خو خدا چې که مجتهدی چې کوم یو عمل کې والا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان ارجاء القول او کدا چې نه نو بیا په تقلید کې محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله عليه الدرر السنيه کې هغه خط لیکره باقاعده علماء د حرم ته دې لپاره چې بیان کې خلق ته جرا لګل شوی دی تا ولعلهم يتفکرون او خامخا چې دوی سوچو کی افا من الذين مكروا سيئات آیا بچ بچیا کسان چې وکړه ګناونه فإن ربكم لرؤوف رحيم یقینا رب تاسو دې نرمي کوونکی مهربان اولم يروا الى ما خلق الله من شيء اوس بیا دلایل آیا دین ګوریا ستا چې پیدا کړی الله سسیزونه اوس بیا دلال شروع کړل چې کلهم منقادون الی الله مخکوي خالق لكل شيء هو الله بیا وی عالم بكل شيء هو الله اوس وی كلهم منقادون الى الله ټول الله ته منقاد دي او عاجز دي اولم یرو الا ما خلق الله من شيء ا دین ګوریا ستا چې پیدا کړی الله سې سيزونه یریږي دا الله نه چې د پاسه دی دی ان زور اور دې په دای باندې ويفعلون ما يؤمرون او کوي دی هغه چې حکم کول شي دی تا وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين اوس دلیل وحی چا نبی نه خدای جوړ کی از امامان درجه د نبی نه اوچاته کی شهید اوس جا جا کی مانگے دعائے مزاروں پہ جا جا کی نظر چڑھائے شهیدانو نه دعاګانې غواړي مزارونو باندې صادرونه غواړي نہ توحید میں کچھ خلل اسے آئی نہ ایمان بگڑی نہ اسلام جائی نہ توحید کے فرق راگے اور نہ مسلمان آئی کہ بس مسلمانی ما روان زیارتونو لده او پاغه صدرونه خورای هاي درآمدات شوی الله وای منی وی الہ دعا وما بكم من نعمت فمن الله هغه چې تاسو باندې سنعمت دینو طرف دا الله نه بیا کله چې ورسی تاسو تکلیف فیله تجرون دی الله ته فریاد کوی ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې لري تکلیف تاسو نه نه سپه وړل تاسو نه رنگی تور شي او ځان وته ملامتا جندا یو غلط کار وشو نو خپل غو در باندې لور دور اس پکا او الله دې ګرځه زکه پاربو کې سب قومونه او چای و جناکای ژوندای خا خولې خاورې وې پیواړولې الا سا ما يحكمون خبردار به دیا چې دی فیصله کوي د پاره دا کسانو چې غي ایمان لري په آخرت مثالونه دي بد ولله المثل الاعلى او الله لرا صفاتونه دي اوچت اوچت په زړه د موحد کې دا موحد په زړه کې دا الله ډېر لوی مقام دی آیا شاعر وایو کلا کا شمس تبدو والنجوم ای جنور سما سوری هر سکاری کلا کا قلوب ارباب تجلی کلا کا قلوب ارباب تجلی یرابی صف الله العظیم دارنګ د پاک خلکو زړونه دي چای کې د الله د قدرتونو نخانی ښکاری دلائل ښکاری ولو يعاجز الله الناس بذنبهم کني ولد تخويف ورګي يرا کني ولې الله خلق لرا په سب د ظلم زئی باندې نبه پر خوده په زمکا باندې او زنده سره زکه خلق ظلمونه وکړل نو دا غا ظلم اثر بداو چې الله په بزمه کا څوک پر خود نه وي ځکه چا ظلم کو د ظلم د وجنا سو غلیو نوای بلا غلی والی د وجنا پچا با آزاد داغی د عمل د لا سر راتو سب ور سره وچ کله د لوندو د لاس سوځي واجلون لله ما یکرهون ګرځي دی الله لرایا چې دی ځان لا بدګنی یکرهون ځان له بدګنی لوړه او دا ملائک دا الله لوړه دی الله له لوړه ګرځي خپل په خبر کیږي یقینا د دې لپاره دی ور نه دا سګار یقینا د لره دی ور وانه مفردون دای په دې جهنم کې ریت کړی شي تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك قسم بخلای وما انزلنا عليك الكتاب ان را لګل موږ تا باندې کتاب مگر دې لپاره چې بیان کې دې تا مسلې چې خلاف کړو دې پاږي کې او هدایت رحمت پر دا قوم چې ایمان راړي شل قران یو ځل یا حسین وته وي تقریر لاندې تلو ابتدایي وختو نو دا غا لاګي درې سوا مليان را جمع شویو هغه اتفاق کړو چې و تقریر دا بیان ته نه پریدو شیخ القرآن جلال ناغی و توی اختلافی مسئلہ کده بیان کنو خبر نی شیخ قرآن دا یاتونه وی بیا انبیاء الله اختلافی مسالو لرا لے گلیو چه اختلافی مسالے دای تا بیان کا دا دای چه بگی اختلاف کرده دا و توایا اوس بیا دلایل ذکر کوي ان نعم كلها من الله تعالی نعمتونه ټول د الله تر طرف نه دي اوس بیا ذکر کوي الله انزل من السماء ماء الله غزاد دې چې ورای د برن باران نو تا زګي په دې باندې زمګه پس د اوچی دونه حیات مستلزم د سما نه دی کایات مستلزم د سمای نو زما کلام یا ثابت نو غاوري ان فی ذلک لا دل قوم یسمعون یا ګینان دی کې دلایل دي د پار دا قوم چې غي اوري قران یا منی قران و ان لکم فی الانعام لا ابرا او یا ګینان تاسو لا ډنګر وګي زائد د عبرت او په میانس کې صفا پای را روان دي تک سپین دا الله چا کړی دي وا می کې ګډي او بي زي تاو ګورا وړلې دي واخ نو سکلي دي وبا یو طرف ته ویني بل طرف ته وشای روان دي نشو د شرابي اوس کې دا الله چا کړی سړیا ومن گل ومن سمرات النخیل والآناب او د میو د کجورو د انګورنا نسای تاسو دا غن د مستای سیزونا جوسونه تیر جوړوي ورزقن حسنا رزق استا یقینا دې کې د لایلی د پاره دا قوم چای کې اخلي رزق د الله انتظار کړي په خوای وخت کې انقلاب راغی جماعت کې او مشر عالم نور ای جدا شو نو یو ځل درس کې په هغه کال سن 90 غالبا نو هغه په درس کې وی چې دای وی چې دا ور کجوره پیدا کړی دا رزق مې کجوره ته چا رزق وی دی کجوره رزق نه دی نو زدی دا له سبا لرالما واده زوی لا کړو پښتانه په انګور باندې سار پراټې پخې نو ما ناوی پراټو تا کینولې او پراټې پخولې خواخې ناس تا دا سخر دې لیورو لري منډاو کې ټول ناس دي کچن کې ناوی پراټې پخې ناوی غریبه خو مېرمانه وا نوی وا ملامت او وا نو هغه پراټي په خولې نو ټیزه واچو چې ټیزه واچو ما خواخه غریب هم ملامت شو خولې پراله سخروم چې دا څه وشو خو خواخه یو خيار وا نو هغه زر سخرته او لوي مبارک شو مبارک شه او ولې ورته ولوي مبارک شه او خدای دې وبخښه سر ما چې ډومبه زوی له واده وکړ انا یې میرا وستا دا غي پراټي په خولي نو هغه دغه سټي ځا چولې او دا غي ډومبه زیه شو د دې په ډومبه زیه کی نو ناوي کمک لوا نو هغه غفاګي تو قتل وی بل واچو باغر دې نو دا یو د خدای لوی کی بل پرېدا ما دای په کې بل واچي او کجوري تمره نو بیا چالو ویلی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا دې کې دلایل دې پر دا قوم چې غي کې عقل وی واو حرب کایل النحل حکم کړه ستاره مچای تا چینی ساده غرونه ګورونه د ونو نه دا غسنه چې دای سفرونه جوړای وای په معنا د حکم ممخ کې ویلو وای په معنا د الهام وای په معنا د لګلو د فرشته وای په معنا د حکم او موږ معنی تاییدات راړولې وو واو ها ربک لنحل حکم کړه ستارب مچایتا چنی زاد ورونه کورونه او د ونونه او دا غنا چې دای سفرونه جوړای بیا خرادار قسم میونا او ځا پلار درف صاحبان تابیدارا نو مچای روانه ده خوري جوړ کړي غبین او هغه رواني او مچای 15 میله مزل کوي د خپل غبین نه 15 میله لري زی او بیا راځي نو هغه ګرځي او ګلونه ګوري نو بازی گبین زیړ رنگونه بدل بدلی د شاړ شامو گبین داغي یو شان رنگ د پلوس گبین نو داغي بل شان رنگ د بیر گبین نو داغي بل شان رنگ دار یو بیا ځان ځان ذائقه ده دار یو بیا ځان نه ځان له اثرات دا له چا کړی دي دا لګو ګورا مختلف الوان مختلف دی رنگونه دی فی شفاء للناس دی کې شفاء د خلکو لپاره شفاء ده شفاء د خلکو لپاره صحابي راغله نبی عليه السلام ته وای ان اخي استاد لك بدور زما ضرور ګډه خراب شوې ده صحابي راغی نبی عليه السلام ته وای ان اخي استاد لك بدور زما ضرور ګډه خراب شوې ده زور سره سو کړ نبی عليه السلام ورته وای اسقي اصلان ګبین کې دا کمال دی چې هغه خوري نو معده صحیح کوي ګبین کې دا کمال دی چې زخمی شوی زخم در باندې وشو اوس وځي دي ګبین په ولاګو او پریګی دا دو درې ورځې بعد وګوره نو هغه زخم به هم غشوي داغ به هم نه پاتې کیږي ډاکټر لا چې ورشي نو هغه به الله ټکونه وکي دواني بدل کی خو هغه داغ پاتې شي تندی باندې داغ پاتې شي او چې ګبین په اصلي ګبین په ولاګي هغه دا ختمي داغ نه پاتې کی غبین نبی علیہ السلام ورته اس کی حاصل غبین به اوس کو په دوی مره دغه راغه هغه نور زیات شو نبی علیہ السلام بیا به غبین اوس کو چې بیا به اوس کو په درې مره راغه هغه نورې ګډه خراب شو به نور به اوس کو چې بیا یې ورګ نو راغې ویغه ټیک شو نبی علیہ السلام ورته وی دا الله کتاب درو جنو ستا ضرور ګډه درو جنو دیږي چې تاسو نه دا کې نختی وو نو ګبین هغه وینځل لره کولې او استلې نو ګډه والله صفاک او ټیک شو اس کې حاصله ګبین شاه داړو کې متی شه دی او عثمان پروګرام روان کړي په غټه ستا ان شاء الله او روان چلی په بلا با خپل تاسو ورپکې خوري مختلف الوانو مختلف دي رنگونه دي یخرجو من بطونیا شرابون دکا بار ملکونو تم زما پارتنران دی مرگری دی اغی لیگی ما مې را دا کړې چې عالم بدل دی جمع په غاټه ستا بیا باغ بار نور ځای ته دیګو یا خرجو من بطنیا شرابون او باسی دگیڑو دینا دسکاک سی زنا مختلفون الوانو رنگ برنگ دی رنگ گنا دی مختلف دی رنگ گنا دی فی شفاء للناس دې کې شفا ده د پار د خلکو یا ګینم دې کې دلایل دې د پار دا قوم چې غي سوچ کوي دا ګبي قدرتی شی دی او دا چې کوم سړی خوري دا غسیاتم کوي دغه طاقتور هم ډیر دی دې لپاره چې په نشي پس د پوه نه په هیڅ شي باندې او ډیر خيار او عقل مندي رستو بیا ما دماغي کار نه کوي هبډا شوی مازغه کار نه کوي وګوره د قران عالم الله د قران عالم او عامل هغه الله نه خرابوي داغه حافظه نه خرابېږي لکه لا يعلم بعد علم شيئا دې لپاره چې په نشي پس د پوه نه پوي شي څه مطلب ځان تا وګورا وا میږي ګړې او بي زي تا وګورا وړلې دی واخ نو سکلي دی وبا والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله غره غړي دي بعض تاسو په بعضو په خوراک چاله خو خوراک ورکي چاله ډیر ورکي چاله لګ نو نه دیا کسان چې غره غړي شوی دي واپس کوي خپل رزق لاره هغه چا ته چې واقدار دی لاسونه دی د هغې چې شي دی په دې کې برابر تعالی الله ډېر رزق دار کړي نو ته چا ته هغه خپل رزق دی د خپل غلام سره نیم کړي چې زه او ته به یو شانتي خورو نو ما سره ولې زما غلامان بندگان برابرې زما بنیان هغه زما سره صدر ګرځي ستا د نفس نه پیدا کړی دا انسانانو نه پیدا کړی دا ستا دوخ بیری نو داغی دوخ بی ستا دو لاس دی نو داغی دو لاس ستا دو سترگی نو داغی دو سترگی ستا یو خلا نو داغی یو خلا او نکا نو اسی ته وای بچي الله راځه کنه څنګه یو پاغه تسلی کی انو سه بابا جانی بابا جانی او رواني نکا سره او راځه دل تیزو راځه دل تیزو وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا ګرځولي تاسو لا د بیان د زامنونو سي وسور نعمتونه در باندې کړی رزق دار کړه دا پاکیزه سيزونو نه پاک د الله دار کړی صفای د الله دار کړی ابا بالباطل یؤمنون نو یا په باطل باندې د ایمان راړي وبنعمت الله هم یکفرون او په نعمت د الله د انکار کوي ويعبدون من دون الله چې کله دلایل ذکر کړل خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله چار سه نعمتونه د الله درکړي او تاګه پرې خود زجر به شرک ويعبدون من دون الله د عبادت کوي بغیر د الله نه دا غزه چې واګ دار نه دی لره د رزق نه د بران د کته نه دی شي او نه توان لري د دې نو مو بیا دی الله لمثالونه او دا هغه چا چې رزق ورکو موږ غلا د خپل طرف نه رزق خيستا دې خرج کوي دا غینا پټ او ښکارا نو آیا دواړه برابر دي څه مطلب یو غلام دی دا غلاس کې شی نشته او اسبس نه رسی بل سړی دی چې هغه سره ډیر مال دولت دی او خرچي کوي دواړه برابر دي ندي برابر دغه سي الله سخا الليل والنار د شپې او ورځې لګي اته چرا مدد کینو خپل محتاج بل تاجز دی محتاج دی دواړه ته برابرې بنده دې الله سره برابر کو حال یستونا دواړه برابر دي په صفات کې ندی برابر الحمدلله نو حمدونه دی الله لا بلک چې اکثر دین نه پويږي او بیان ی الله مثال لا غدو او تانو او دویم مثال یو دین ګوم دی ګوم مونږه غته چې جبه نه چلیږي خبره نشي کوله لا يقدر علی شيء قادر نه دی په هیڅ شي باندې او دی بوج وي په خپل مالک باندې علی مولا او په خپل مالک یره وای مولانا بل چاته مو ایدا ناروا دی لکه ولې لکه چانته مولانا وادل ته سوې او وکالو نه علی مولا او خبر خو نه دی د قران نه کنه خزګه چرګ دی کنه وهو کل على مولاه دې بوج وي په خپل مالک باندې نه ما وجه ولات بخير کم واج دې مخ کې کوي نو راتل نه کوي په خیر باندې چې سله لېږي کاروانې سمول والا نه دی هل یستوی هو او من یامر بالعدل نو آیا برابر دې او هغه څوک چې اوی نه کوي انصاف وهو علی صراط مستقیم او دې په لار نیغه دواړه کله برابرې دي شي څنګه چې دا غلام ګونګې او هغه صحیح غلام چې خدمتگار دواړه نه دي برابر مشرک موحد کله برابرې دي شي ولله غیب السماوات والارض اوس علم کلی الله لثابتای ولل دواړه غلامان کله برابرېږي یو د چاغه د توحید او سنت چغي وي او دعوت الله ور کوي او بل د چاغه خله تړلې ده او شیخ پریدا خپل پټه بهتري ده او چرته مثلا بیانې علامه ابن قیم دې مثال وایي چې او بادشاہو او داغه درې غلامانو یو علاقه کې داغه نه بغاوت شو خلکو داغه د بادشاہ نه انکار وکړ باغیان شو درې واړه غلامان راوغتل چې دا علاقه کې تلل غواړي خلکو بغاوت کړي چې هغه یې تابعدار شي زما او صحیح شي یو غلام ورته باچا سلامت زه خو نشم تلې زه و چې په خپل لاسو می تا تا بستر نه یخي خپل می په خپل لاسو ساندلې نه او تسملی او پتا می صادر نه چولې نو مالا کو خوب نه راځي زه خو ستانه نشم جدا کېږي زما تا سره ډیره زیاته مینا ستانه جدا خوب ناراضي ها دویم ته وی هغه دوی بادشاہ سلامت ما چې په خپل لاس ډوډای نه پخړی او بیا می پلیټونو کې نه یې چولی او تا ته می نه یخي او تا خړلی نه یې چې ته خوري ازدار تا ګوره ما مال خوان را کوي او چې تا نه وینم نو خو ما باندې ژوند نه تیریږي ستانه جدا کېدې نشم ها دریم ته وی نو هغه به سره واغستا او روان شو عمل تلال دو میاشتې تیر کړې او پای کې تقریر نه وکړل او خلک یې صحیح کړل او د بادشاہ تابعدار کړل په دې درې واړو کې کم یو بهترو کم یو مینادارو کم یو سیو هغه دریم چې هغه کار وکړ اج روډا مې درته نه کیو ها بستر مې نه نه و اصل مینادار هغه دریمو چې باغیان یې الله سم کړل دا چې تک دا الله غلامي نو په دې نه چې زما مینا دا او زما الله سره مینا دا او زه ته خو دې خدا ترسمه ازل خدای نه ډیر یریږم ته صحیح غلام نه هغه صحیح غلام دی چې هغه شروع شو رد شرک او د بدعت بیان د توحید او د سنت او جګړې دی او وال دی او ټکول دی او شړل دی او هغه اړم دی او مسله د توحید بیان نه هغه باغیان راوستل او هغه د الله تابعدار وګرځول اصل هغه هغه د خدای د دین خدمت وکړ چې هغه رد شرکیات او بدعات وکړ ولله غیب السماوات والارض الله لرا علم د غیب او د اسمان او زمکو ده او نه له حکم د قیامت اسمات د قیامت الا کلم البصر مگر پر شان در د سترګي یاد دین او نږدې یا ګنن الله دې پار شی باندې قدرت والا والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله پیدا کړی تاسو د ګډو د مېندونه نه پوي دی تاسو پوي شي وډو کوي دې څه خبر نه وي ته په څه پوي دی نا خبر وي پدری ته غوسه شوم نو چک په پیولا چې ما په چا کولا کو جو هغه نیم شه نیم تیر شه نیم لاس کې پاتې شه هلکان استاد ته وی چې پترې تیر شه دا بلیډ وی بلیډ تیر شه استاد زمړ نونی ولم زر زر کوسیلې بوتل په خامخ زمون کورو سکول ته دا ځای لاره کې زمونږه کور دې مخامخ سکول واته چې بو اتلم زما مور دې الله وبخي مالې مرای کې ګوتې والی پترې چاته هوته شوی زر زر غوړی راواغستل غوړی را لا یو بوټ راکړ ودا اوس کا چې اوس مرای کټ نشي غوړی می اوس کنه نو وی تیر شه مینه لا مرای می ختمی کی یو ګټه بل راکو یو نور چې سمندل راکول ما به مرای می ختمی یا سی به تیر شه شیل قران دا غته وی دا چل شو هغه په خور تا بوتل ما ایکس رے وکړه دوايي راکړه پاتره په ګډه کې خدای خاطر وکړو میا وړو کې هم لوبي هم کولې لیوانه سپې راغې الکان وی وګورو کوم بد سپې دی دا نور سپې نیول غړ غړ را پرزول به یو ما منډه کړه سټ نه میونی و یو زی د پاندای نه ونی ولم چا کې را باندې ولګو خو ما کلک ته دی وګونو نیولې پرې خود مې نه علي ما پړې راړې سپه می وتاړ او ما د پړی نه نیولې سپه دی ولې ما ته څه پتا و چې سو راګی دي چې از لغون دی ورسوس کما پینځه شپږ می په نور مو چی چل ما خو بد سپه دی دیږي او مشر سړیو الله دې وبخي علي جان کا کا غراغه ووی لیو پاګل داسه کې دا خو لیونه دی اسپه ما چاوي وی ګورې نستر کې تکي سری دی لاړې بېږي ما خاله لیونه وی آو ما واسم پړی نه نیولیو جو دې پړی الله کاینه میونیو غرب چې زما کې لا مې راواچو هلکان ته مې علي وی په ګټو ولې سپې مرشه یو بوته چې ګوري بیا لیونه کیږي ما ورګه چې لیونه کیږم کنا نو نیر ته لړم نو په نیر کې می خو لا امر ما چې ورګه چې لیونه کیږم کنا غړو کوالي سړې نه پويږي رستو پوي شي لا تعلمون شیئا تاسو په سپوې ځای ما درل بیا پوهه درکړه الم يروا الى الطير اوس بیا دلیل عقلی مارغانو ته نه ګوري هوا کې چا تابعدار کړی آیا دای نه ګوري مارغانو ته چې تابعدار دی په کنارو د اسمان وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا ګرځولي تاسو لا سرمنو د سارونه کورونه خیمیم جوړې کړې دي تستخفون یوم ذالکم چې سپک اخلي یا غلرا پر ورځ سفر تاسو کې او پر ورځ د اقامت تاسو کې خیمیم جوړې کړې دي هغه ځان سره وړي زکه وایي امون ام بدست و گوه بیا با غریب نیست طیب بدست و گوه بیا با غریب نیست هر جا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت وی زب دست و بیابانونو کی مسافر نیما چرته چلار شم خپل خیمه و لگوم هغه می بیا زیو ومن اصحابها و بارها او د وړای د ګډو نه او او بارها د پشم د وخان نه او اشعارها د ویختو د بیزونه موږ د ګډو هغه ته وړای وایو د وخان هغه ته پشم وایو او د بیزو هغه ته وسغنی وایي چې دا هغه وړای دا هغه نه صادرونه دا هغه نه کوټونه واسکټونه والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله دا غسنا چې پیدا کړی ظلالا سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا ګرځوري تاسو له غرونو دري غرونو کې دنګ غرونه ميانځ یې پکې والله کاته کړی موږ ته درا وایو ها وای دا درا دا کاندا وته وای درا وته وای دا شګای درا ته چې سړې زی یو پلاو ګور غرو چته بل خوا دې ميانځ کې لار ده خورو ته سړې اوري کنده وته وای دا درې او کندهونه الله پیدا کړ کدا سه دم غرونه وی ټول پاغي اوړې دل اړیر ګرانو دا درې پیج دا دا درې پلانای دا په افغانستان کې درې الله پیدا کړی دي وجعل لكم من الجبال اكنانا ګرځولي تاسو لا د غرونه کندونه دري وجعل لكم سرابيلا او پیدا کړی تاسو نن جامي چې بچی تاسو د ګرمای نه او جامي چې بچی تاسو د جنگ تاسو نه یو ذکر کو هر برد په قیاس کو ځکه بلاد هر دنیا کې زیاتو بیا انکار گئی دا غینا چې دا وی بابا ګان می را لړزولیو دا می د فلانی بابا لمن نیولې وا اگر لرا کړی دی دا وی فلانی بابا می را لړزولې په بابا ګانو می غوښته و یاری ونا نعمت الله پی جنی دی نعمت الله او بیا انکار گئی دا غینا چې وی دا می بابا ګان را مدد کړی و واکثرهم الکافرون اکثر دوی دی کافران پښتنو بوي بابا را مدد کا بابا را ورسید وی د لیوانه حاجت پورا شاو په لار زی په ګټوري جمعات په ګټوري زیارتونه یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او کلا چې ویني ځان ایمان عذاب نو سپک باندې شي د دینا نه بدای د مولا تور کړی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ کلا چې ویني مشرکان خپل مددګاران اباطل پرس پیران نو هغه به وایي تاسو دروغ وایي دی وایي دا زموږ مددګاران دی هغه به ته وایي فال قوی له ملک ولا انکم لکاذبون هو غرزی دی ته وینا لرای تاسو دروغ جن وال قوی ال الله یوم اذن سلاما کی بدی دی الله تبارک کی غاړه رک بشیر زئی نه هغه دروغ چې زئی جوړون کی واغیلا الذين كفروا هغه کسان چې کفر وکړ او بن شو د لار د الله نه زیاد بګو موږ د ایل را عذاب د پاس د عذاب په سبب دا غي چې دای ما ته وګو کوم د الله لا و یوم نبعث من کل امه شهیدا یاد کا غرض ان الله یامر بالعدل اوس امور مصلحه الدافعه للعذاب غنیت الطالبین کې پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی دی چې عادل آیات قران کې ډیر د عادل او د انصاف چې دا غینه توقع کیږي هغه د آیات ته پورواله وګي په احکام د الله کلا چې تاسو عادي وکړي ولا تنقض الايمان ما تو يعاد لرا پس کلا کوالی د دینا او تای سره ګرځولې تاسو الله لرا په تاسو باندې ذمہ دار یقینا الله پوری با چې تاسو کوی هغه خپل وخت به ضایع کو او خپل مهنت به ضایع کو دغه سي مشرک د خپل وغم ضایع کی خپل مهنت هم ضایع کی عبادت وو کی خیراتونه وو کی او چې شرکو کی نو غار سلار شي انما یبلوکم الله به بشک امتحان گئی الله تاسو باندې په دی باندې او دی ولی یبینا لکم یوم القیامه او سو الله یبینا لکم خامغه بیان بکی تاسو ته پر ورځ قیامت هغه چې تاسو پای کې اختلاف کو که خو دا الله نو ګرځوري وي تاسو ټول گئی یو دیني واحده وما عند الله باق هغه چې دا الله څخه دی هغه باقی پاتې کیدونکي دي ولن ازيان الذين صبروا خامغا بدل ور ګونګا کسان دا چې غي صبر کړو اجر دی په خيستا هغه طریقه چې دی کول که ډیر مال دولت دی خو مطمئن نیه د ناشې ګولای خوري فلا نو یا نو حیاتن طیبه جوان بور کومګه دل را جوان خوشاله ولا نزیان نو ماجراهم خامغه بدل ور کومګه دای لرا اجر دای په خيستاغه طریقه چې دای کول نو کله چې لوالې ته قران اراده د لستو غره ترغیب ال قران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پناه غواړ با الله سره د شیطان رټلی شوی نه انهم ليس له سلطان دا شیطان چې دی نشته دلته غلبا پاکستان چې ایمان راوړ دی او خپل رب باندې ځان سپاري بشکا غلبا پا کسانو دا چې اوړي دتا دوستی کوي د سرا او پا کسانو چې غي وی دلا شریک کوونکی د الله سرا و اذا بدلنا آیات مکان آیاتین کلا چراړ مونږه یو آیات په ځای د بل آیات باندې بدل کراړو یو منسوخ بل راړو اوس دا نه چې ګني زه پویا نیمه دفع دوام کوي دا نه چې ما ته پته نه چې مخکې مې حکم کړی دی والله عالم بما ينزل الله خو په دې باغ باندې چې را لېږي الله ته پته او دې لپاره چې مضبوط یا کسان چې ایمان راوړل دي وهدى وبشرى للمسلمين رنا دا زیر دې د پاره د مسلمانانو ولقد نعلم تاکسر موږ خپو یو انهم یقولون چې دی وایي بشک اخو دلې د خدای او سړی یو سړی او نبی اسلام باغ سره کې ناست دی وی دعوت دی خی حالانکه هغه جمی و لسان الذي يلحدون اليه اجميعا جبا دا سړی زې مې اعلان کوي هغه داغه دا جمی او دا دا عربي دا دا جبا عربي واضحه هغه ورته څنګه خي چا چې کفر وکړ په الله پس دی ایمان ددنا ایمان راوړې بیا کارونه کفر کوي الا من اکرها مگر هغه څوک چې هغه باندې زور وکړي شه او زړه د مطمئن په ایمان لیکن هغه څوک چې پرانیستا کفر تسنی لرا نو من کفر بالله بعد ایمانه فعلیم غضب من الله دای باندې غضب دې طرف د الله نه او دای له دې عذاب لوی ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا للآخرہ دا دې د وجنا چې ورګه ژوند دنیا په مقابله د آخرت کې او الله توفیق دی ورګی قوم کافرانو ته اولائک الذین طبع الله ولا قلوبهم دا کسان دي چې موروال دی الله دای په زړونو دای په وګونو دای په سترګو او دا کسان هم دی دنیا خبر دا الله کتاب بیا یقینا رب ستاسو لپاره دا کسان چې هجرت وکړ پس دا غي چې تکلیف کې واچول شو او بیا جهاد وکړ صبر وکړ نو یقینا رب ستاسو پس دې بهون کې مهربان یوم تعدی کل نفس اوس بیا تخفیف اخروی بما كانوا يستهون د دې د عمل د لاسه په الله قات راوستیو قات چې الله راولي د خلکو د اعمال د لاسه راځي ولقد جاءهم رسول منهم تاکي سره راغله د پیغمبر د دې د دینه فقط کوون د درو جنګا غلانو نیو د لرا عذاب او د ظالمان نو خړای دا غنا چې دار کړه تاسو را الله حلال او پاک شکر با سي په نعمتونو د الله کوي تاسو دی الله ته عبادت کوونکی انما حرم علیکم المیتتا بیشک حرام کړی دا الله پتا سبحانه خوراک د مردارې ولا تقولوا لما تزب السنتكم الكذب مو ایا غستا چې بیان یې جبستا سترو چې دا دی حلال او دا دی حرام ځان حلال او حرام مو جوړوي دیر پارا چې جوړ گئی په الله باندې دروغ یقین دا کسان چې جوړي په الله باندې دروغ نشي کامیابې دي متاون قلیلون سکل لگا او دای دې عذاب دردناک وعلى الذين هادو پاگا کسانو چې غي دي یو دیان حرام کړي مون په دای باندې هغه چې مون بیان کړ تا ته مخ کې زیاته نو ګړځای په مون لیکن دای بزان ظالمان ثم ان ربک ان بیا یقینا رفستا د پاره دا کسانو چې غي عمل کوي بد بنا پوي او بیا توبه واسي نو پس دی من بعد ذالک پس دی نا واس لو او درست کا عمل بسنتو نو یقینا رب ستا پس دی نه بخون کې مهربان ان ابراهیم کان امتن قانتا لله مخکې وی ان ابراهيم کان امتان یقینا ابراهيم عليه السلام ګوتون کې او د خیر دا نه چې وای ډالا هر ځای د امت معنا ډالا نه نه امت په معنا د ډالې وجدا علی امه من الناس یسکون امت په معنا د ټیم امه معدوده ټیم مقرره امت په معنا د کلک دلته کلک معنا دا معلم د خیر ان ابراهیم کان امتان یقینا ابراهیم علیہ السلام کلک سره یا معلم امتان یعنی معلما للخير خودون گیو د خیر قانتا لله عاجزی گو گیو الله تا وانهم فی الاخرۃ لمن الصالحین او وی بده په اخرت کې دنه قانونا صالحین تسهیل معنا کې ابن جزئی چې ان اصحاب الجنه جنتیان نه وای ثم وینا الیک ان بیا وای ګرمنګ تا تا چې تا به شاد درګي ابراهیم علیہ السلام چولاړو په توحید او ما دوګیو شرک لرا وما کان من المشرکین او نو د مشرکین نه انما جعل سبت علی الذین اختلفوا فی بشکا ګرځول شی او بندول خالی هغه کسانو چې خلاف ګړې او پاغي کی نو هغه باندې الله خالی پر اسکار باندې کړو جولای د ګټو ډکه کړه او راغی یو یو وشتا وی شړل قال لا بل هم المتاکلون دا متوکلین نه دا متاکلین دي دای په دین باندې خوراک کوي او جمعه تراغه کسانو بیان کو ورته وی اتعرف الناس من المنسوخ تناسخ او منسوخ پیجنی غلې شو وی ناسخ منسوخ نه پیژنې ته بیان کې امام بخاری څه کوي باب العلم قبل العمل والبيان باب دې بیان دي کې چې لم مخکې د عمل او د بیان اول با علم کې بیا بیا عمل کې بیا بیان کې نو حکمت العلم والعمل والبيان ادعو الى سبیل ربک بالحکمت دیرالل حکمت مداهنت لنوم کې خود نشره مداهنت کې یا مسله کلا کنه بیانې یره وې دا حکمت ته دا حکمت دا مداهنت ته ادعو الى سبیل ربک بالحکمت را غواړ خلق لرا الله رز رب ستاتا په علم او عمل او بیان والموعظه الحسنه او په پن کې ستا باندې وجادلهم او جګړه کوي دای سره چې ته د حکمت نه نرمي علي نو جادلهم سره بسکی ورپسې وای جادلهم جګړه ور سره کو اته وای نه پسته پسته ولا ها دې ولا پستی او نرم ځان به جوړو نه کوي چا چې دا عمل وکړ الله بوله دور بنگلي ورګي ځان یو غټي تبلیغي جماعت دین خدمت کوي غریبانو ته خلک دي دا یو نیم په کې اسه مشروط شي چا دا عمل وکړو دور بنگلي دی دورا تبلیغي راغلو نو ما کور به کتاب راواز چا چې دا عمل وکړو الله بو الله دوره حوري ور کوي چا چې دا عمل وکړو الله بو الله دوره حوري ور کوي یو ورځ ورته مور وی بچي دا جنت یوازې ستاسو پلان لپاره دی چې کین نو حوري ور کوي حوري خو نه ځایږي ها دای مخ یو کده حوري وای صفات یو به نه ځایږي نو دا شرم ستا پلار لده وینا بی بی ستا پا کیونشته وینا ما خو دیو نوی چاہتا نو نو بل را دی چی کتاب را واغسته شورو شو چا چې دا عملو که کمی خزی الله بولا په جنت کې او یا خاوندان ورګي نو مور یې وګونو لګوتې وروي توبه توبه زه دې یو سپینګری پلار ته پور کې ولاړې ما تر الله یا ګوري ها او دو الا سبیل ربک بالحکمت را غواړ خلق لرا لار زر استاتا په علم او ملو بیان په حکمت چې علم دې هم کړی عملوم کې او بیا بیانوم کې والموعظه الحسنه په باندې خستا وجادلو مو جګړه کو دای سره حکمت نرمی نه بیا جادلو مولې وای وجادلو بالذي احسن جګړه کو دای سره په طریقه چې هغه به تر را ابن جوزی معنا کوي طریقه د قران موعظه الحسنه طریقه د قران چې د قران په طریقه ما سره بیان کا وجادلهم بالذي احسن جګړه کوا د سره په هغه طریقه چې به تر دا چې هغه طریقه د قران دا ان ربک هو علم بمن ضل عن سبيله یقینا رب ستاخ پوزه پاغه چا چې خطا شد لار د الله نه لار د الله نه د توحید نه ان جزئی معنا کوي پتا یې اعتراض څنګه کړل نو هغه څه جواب ولا ورکا ولا ان صبرتم او که تاسو صبر وکئ لو خیر للصابرین دا د غره د پاره د صبر نه کو صبر کوا او ما صبر ک الا بالله او نه صبر ستا مگر په الله یعنی الله بدل الله اجر درکې ولا تحزن عليهم مخاوګيګه بدای او مګيګه تنسیا کی دا نه چې دې تدبیر نه جوړای ان الله ما الذين تقوا یقینا الله دې سره دا کسانو چې غي ځان بچ کړه منا یونا والذین محسنون او دا کسانو سره چې غي دې موحدین صورت کې ادله متنوعه ذکر کول چې ساری بیا یو ما خامرا ولي والخيل والبغال والحمير اسونه مې الله پیدا کړی دي کچر مې پیدا کړی دي خرونه مې پیدا کړی دي دا الله چا کړی دي ودا لاس د برنا باران در باندې وروما شنه فصلونه الله راو باسم دا الله چا کړی دي خو نان مې دا لپیدا کړی چې خوري نو اډو کې مضبوطه یې کجوري مې دا لپیدا کړی انګور دا ګورا سور خپل ګډه آی کې مې خواږي وبا چولې دی ودا لاس شپا ورځ مې الله پیدا کړی نور اس امه مې پیدا کړی ونجوم مسخرات بامره سوري مې الله تعالی دار ګرځولې دا لاس خالق دار سزیم تاسو چې را مزل کوی نو یې څه پیدا کړی دي نو بیا وی عالم بار سزیم والله یعلم ما تسرون و ما تولدون او تاسو چې را مزل کوی اوس غني وړای مې الله پیدا کړی دي ها ها پښند وخانو اوس غني دې بيزو مې پیدا کړی دي والله جعل لكم مما خلق ظلالا سوري مې الله پیدا کړی دي ودالا سو پی جنی نعمتونو دا الله او بیا انکار گئی دا دینا دا وی ما فلانے بابا را لرزو لے ہو فلانے بابا میرا مدد کرے ہو واکثر مل کافرون او اکثر زیدی کافران او بیا تزید من دنیا دا دنیا نبی رغبتی چه آخرت پور زلو تڑا دنیا نزل کٹ کا مسئلہ بیان کا او واصبر وما صبرك الا بالله صبر کوان دې اجر دې صبر ستا مگر دا الله سخا ولا تحزن عليهم خفقي غبدايو او مګه غتن سیا کې دا نه چې دې تدبیرونه جوړای سم مطلب چې تم سلا بیان نو استاد مرګ بندو بس پکې ان الله ما الذين تقوا یقینا الله یند الله میت خاصه هغه کسانو سره دې چې غي ځان بچ کړ شرک نه والذین هم محسنون او هغه کسانو سره چې غي دي نیکان موحدین صورت کې ادله متنوعه ذکر کول په اسمات د توحید باندې